چې الله وی دا زکه ولولا الله بدل عزت درک اور پسې بیا زجر د پاره د معرضینو او مانعینو د قران اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا په توفیق د نوم د رب سره چې پیدا کړی دی هر یو شی خلق الانسان من علق او پیدا کړی دی خاص کر انسان د وینې جام شوی نه ادم عزت ول ور کړی اقرا وربک الاکرم نو اول ولا قران او رب ستاده عزت ورکون کې یقیني ده دا خبره ان الانسان لیطغى چې بشکا دا انسان ناشکر سرکشي کوي د مرز ده الرآه استغنا زکه چې دی ویني خپل ځان لره مالدار د سبب ده ان الى ربک الرجعان بشکا په طرف د رفستا باندې واپس کېدل دي د علاج دی نو مرضیم بیان کو چې لا یتغا سببم بیان کو چې استغنا محبت د دنیا سره علاج بیان کو چې خبره د قیامت ته ارایت الذی ینا عبدا اذا صلى سرکشی زادا ویني ته هغه بنده لرا چې منه کوي زما بنده کله چې هغه مونږ کوي قران لولي ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا خبر را کا کچریوی دا بنده زما په حق او هدایت باندې او امر کی خلق ته په توحید سره ارایت ان کذب او تولى او خبر را کا کچریدا ناشکر انسان تکذیب کوي د قران او مخ تناړي د دنه بل سوق گمراه دي کلا چرې دا سندا چې تخپل کار پرې دی لا تطعه دا خبرو نه معنی کوم شر دی نه یو کنه واسجد واقترب عاجزی کوا الله تا او ځان نږدې کا الله تا په دې عاجز سره